او تو شهیدانو د احدان او یا تنا نبی رسول الله متویل چې تاسو به او یا کس شهیدان کیږي نو ساراو د بدر په باره کې تفصیلی او صلی الله علیه څنګه چل او یا بل کې شهیدان کیږي قبول غره ظاهری وتا ته اشکال لازم چې نبی رسول الله پاغي باندې اته کاله پس جنازه کوله په قبر باندې اشکال حل یا ساته کل مودع للاحیاء والاموات لکه جندول چې سړی رخصتی ورکړي او مړول چې سړی رخصتی ورکړي دا چې تقریر نبی رسول الله دا دا زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اخرنی قتلو څنګه اخرنی قتلو رسو روایت تشریح فکان آخر ما رأیت رسول الله علی المنبر په منبر باندې چې ما نبی اسلام لیدلې نو دک مې لیدلې وې پتا سویر چې رستنه حدیث د مخکینی حدیث تشریح دا حدیث ظاهری مستدل د شوافع رحمهم الله ګرځي شکر پس د اتو کلون نه چې دین صلی علیه احناف صلی علیهم دا صلات په معنا د دعا باندې حمل کوي نبی رسول الله بو ته لکه ما تاسو ته پرون دا روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها ویلو اصول سنت کی چې نبی اسلام با ورته د شهدا او قبر لوي ته دعا کوله دعا کول شي کل مؤدي للاحياء والاموات سمت نو محدثین لیکلی دي رحمهم الله لك مرقات چې نبی رسول الله داسې د غم دعا غي توکړه تب وای چې نبی اسلام روان دی او دې خلکو ته وایي چې بس مال رخصتی راکې زم او داسې دعای کوله خو جندول رخصتی ورکون کې شه مړو له څنګه نو نبی رسول الله چې ژوند او نو مړو له دعاګانې کولی خدای دا چې دعا وکړه لکه گویا چې نبی رسول الله مسری او بیا بده پس دانه نو اوس دې مړو ته دعاګانې نه معلومه شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې دعاګانې نه کوي کل مودع للاحیاء والاموات نو جندو له خسرې رخصتي ورکړي نو مړو له رخصتي څخه نو ژوندو له داسې چې زم درنه او مړو له داسې چې وما نو دعاګانې مې کولې خو اوس زما نو به تاسو زما ګورې دغه دعاګانې اوس چې کوم کړي دي هغه در رسې خو اوس در نورې چې هغه نشم کالمودع للاحیاء والاموات دا به دې نه ګوري که ګوري به خو لکه ضد به کوي اوس حدیث په کولا کې دا احناف مسلک د حدیث سره مخالف دي په دعای حمل کوي دعای وته وکړه اته کاله پس دعا کوي غلط کاله پس دعا کوي غلط کاله پس دعا کوي کال پس دي هر چې کومه جنازه ده جنازه هغه خاص احکام دي دا ها امام به او دسو یا څه نقصان شوو نو تر څو پورې چاودلې نه یو جنازه په قبر باندې کول شي په دې روایت ولکن یخش علیکم الدنیا او انجی او انجو سو ګره کړه او چې نظر ګرځي د دنیا ده اخش علیکم الدنیا تنافسو بیا وتقتلوا تاسو به ول سرجن کوئی پتہ لیکو کما هلاک من کان قبلکم دا سی به حلاکی کی لکه مخکې چې استاد نه یې حلاکی دې قال او با فکان اخر ما رأيت رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم وغيرات قال زما کلیه دا ده چې رستنه حدیث د مخکینی حدیث تشریح دا ته طریه صالحین کې شریح ده مخکې کې بس نه رستباغوی لکه وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن أسق حوض صورا دارست كمكي نو وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ما تدزمك ده خزانه شهبان لا بشيدي او مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ایت دعا ده نه چې صلات معروفه لاندې محشی لیکلي دي يدفع هذا التاويل ما في روايه لبخاري او دارنګ چې دنو د بخاری روایت ته چار روایت ته ورپسې دال دې کوو دې ها وو دې نو رموز کې خود مخ کې دوه خبر نه کړو خود دال یې کړل چې سنن ابو داود ته اشاره یې حاجی وو دې ته اشاره ده والله علم دا دال په شي کې دال دال دال شي پای کنه چای کې دال نشي تاسو ورې تاسو په دې دال کې وو ته اشاره تا کوي روموز کې وو شیخ بخاری دا خد بخاری ادب المفرد او میم مسلم دال ابو داؤد تی ترمذی نون نسائی جم ہی ابن ماجہ و ہی قابہتی و دی دادارینی و حبن ابن حبان او کنو حاکم حامیم نو احمد بن حنبل مسند دای شو طعن او معطل مالک شو وو په دې نه راغلی دا بدالي دی هدي دا بدالي چې انه صلى على آل حدث او حدث صلاته على الميت اے توجه کړئ اشکال پیلان دي چې دا تعویل ټیک نه دی ځکه یو روایت کې راځي چې نبی رسول الله او هغه والا موږ کو څنګه چې په مړی باندې کې در هغه مسلې نو جواب وتاو کول نشي کېږي د مړی باره کې اخلصو له الدعاء د نبی رسول الله والسلام په مړی باندې کې موږ دعا کول او ډېر اخلاص دغه دعا ډېر د اخلاص او کلم مؤدي لري احیا ولا مو تدې بغلا چې کنه دا تعبیر بالکل ټیک ته لگا دا اخلاص ته اشاره ده چې لکه مړي باندې نبی اسلام به جنازه کوله په اخلاص سره دا چې نبی اسلام د کې احد واره ته ډېر په اخلاص سره دعا کوي او کل مودع للاحیاء والاموات والله اعلم وعلمه اتم پڑھیے فاخبرنا ما كان وما هو كائن فاعلمنا احفظنا چې سوون تاسو بیان مو کنه ماشاء الله جواد الکلم وی چې سوو څه کېدل وغیرہ ته وی موږ کې خ عالم څه کو چې خیره کی یاد نه لگا نو چې خ عالم نو خ احفظو نو لکه چې علم سره خو سره یادول ډېر خو کې د شیخ نقطې دې دې چې څوکلین راوځي یقین به خدای که زما چې سړی اوس بیا تاریخ شي ځکه اوس چې سوي دا شي نو داسې خسته زموږ ذهن راغلی چې سوای نو دا باب المنصورات والملاح ته سره چې روزانه سار کې نه تر ماسخینه تقریر کوه ماسخین کې نه تر مازیګر تقریر کوه مازیګر کې نه تر ماخامه تقریر کوه دا د محمد رسول الله تقریر دا د ماسه تقریر نه دی او ار وخت نو کې اورځو کله کله او کله کله سړی په دې طرح کې ګوګل چې لکه درې ګنټې بیا د سلو ګنټې هم ټیک تل کا چې مرګری ته شوق کې ناس دي او چې نه نه بیا الله وخت کې ونی پرې ده اول بس کوه بل بیا بشي ان شاء الله ایک بار کرو پڑھیے گا څوک چې نظر وکړي چې د الله اطاعت پکې فلیته او د الله اطاعت کې ومن نظر او څوک چې دا نظر وکړي چې ایاسی الله اے ما ور نظر دې ټي بګورم په دې هر کچا نه شي فلیاتی ټي دې دې دې نه ګوري دا فرمایي چې الله نه کوي لا نظر لا نظر فی معصیته ها والله اعلم ملګری سوال کې انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض نو د دې دا چې نبی رسول الله ته الله جبرئیل رسول الله را لګلو چې ته دنیا غواړې چې څو غواړې چې دلګر کی ودا مال راکې شي د خما وته چې نه زه غریبي اخلم چې او رسولن اغا یي چې شکریا ادا کوم چې بل رضی کی تا تاجی وکړه عملګری چې د مفاتیح خزائن الارض سم مراد زه ټکو کوم نه زمونږ نو ما ته راکړې شي دي یعنی ما ته الله چې ارث در کوم چې ستغواړې خو ما کې نه ما له یو رس خوراک او بل رس نو چې شکریا او صبر کې دل هغه کوم لکه تا ته فریاد وای اوس نبی رسول الله ته حکم وکړ په قتل اول د اوزا او سرا وقال كان ينفق على ابراهيم دغه ابراهيم عليه السلام اور ته پوکې کاو اوزا پیږي کربوړې کربوړې عام دی ګوره کاسو سره یا سره داسې جوړي او قدرتی په اول ګزار لګي زبردست فن دی لګا او دا عام کربوړې هم دی ګوره وېده به د ابراهيم عليه السلام کور ته بوکي کو نفل نیت اختیارا کا ګرځې مې وې نیت اختیارا کا څنګه مې وې نکي ناکارو نو اولاد ته ناکارواله ورسېدو څنګه موجود کیږي زه اوسه سمه د خلک وای چې جرم خو هغه کړی دا نور ودی لکه دا زهريلوم دی او نبی رسول الله دا یو علت ذکر کړ نور علتونه ولوم دي کنه نو دې کی کنه د پوکې وو نو مړ مړ شو دا نور چې د زهريلوم دي او مشری دا ناکار کار کاونو آثار الاباء تظهر في الابنان وایو ورستنی حدیث دمخ کی تشریح چا چې اوجو دا کربوړ په اول گزار پلو قضا و قضا حصر ډیر نه کوي ګرځي ها هیڅ دی ومن قتل اپ ضربه ثانیه پلو قضا و قضا حصر دون الاولاد ابل نکم وین قتل اپ ضربه ثالثه پلو قضا و قضا حصر وفي روایت من قتل وزغر کی اول ضربه کوتب له 100 حسنه ورته تشریح څنګه رسول رسول خفا کیږي او عمل غني فلا لو ايات برا ته بسو چونکی پيون ته قام ما عطا الله مدد تر رغبت پیدا شي له خرچو ګډا غره چې الله ولا ور کړی دي خفا کیږي مس تاسو له صدقې چې دغه منزوري قبول دي پڑھیے گا من در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو دعوت کې فرض یا الی ذرا ذرا پیژن دا مخینه لیکنه دعوت ته وا پورته کړې شو وکانت توجبو دا بلې تم دې راو خوا زکه دا پخیږي زر او دا د ګندګې نه لري دا او د فکر شته دا نه تهذیب والے او تا طرف ہے کدو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہے گانڈے ودا مهذب دی مهذب نه مهذب دی یخفی او دبا مفلر راغستی او شور شور بکی خوشحالی تاو کر ځان نه کنه وینه دا تهذیب دی تهذیب دی که تعذیب دی الله سزا ورکړي خپل په دې ازور ورشي په دې نه تا وګړي یخی کیږي ولی کالی دې کنه واسکټ پوره څنګه ګوري او کاټي باندې ګوري چې شیخ روان دي او دا وایي دا وایي تیرسته په دې باندې داوی مهذب دي اوسم دی دا په لاس شو کا او دا تاسو په غاښونو خلق به غری کړه بس کاری بس ساری محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دانو مطلب چې په لازم سکون ناروا دي لا تو باندې شو کول شي کدا چې خوري عادت کې مشابهت کوم الله دې لپاره ثواب درکړي په عادت کې مشابهت کوي الله څه درکړي اجر او ثواب درکړي اجر او ثواب درکړي یسمیو مدعی وتدنو منو مشمس وربرانی دیشی فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یسیقون او برسی خلق د غم او د مصیبت نه هغه سمر تلی ته چې طاقت بدل دی ولا يحتل برداشت پني شي کوله فیقول الناس خلق بوئی الا ترون الا ما انتم بی یو بل توی تاسو نگوئی آفت تاسو بکی الا ما بلغکم آفت تاسو موږ له شفاعت نه کوي پر رب ته الا ترى ما نحنو في تنغوري هغه څه چې موږ پکې یو ما بلغنا هغه چې موږ تر دې ویو فقال ان ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله رب نه غوسه شوی د جدا چې تما کې نه غوسه شوی ولا يغضب بعده مثله دا چې بچ تر دې رسو غوسه نشي وانه نهاري عن الشجره زيد اول نمبر کلم پاسه تو نیم پیش نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري ما تر د خپل ځان غم دې د خپل ځان غم دې بل چاته لږی زمانه علاوه چاته لږی اذهبوا الى نوح وچی ته لږی نو حیاتون نوح فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض دغه صفاتونه کوي ته خو اول د پیغمبرانو نه انبيار اغلی رسول ته خو ظاهر صورت وی صورت د دروغو نو ځکه وته چې د دروغو وی ورنه مراتي دروغ لري ځکه انبیا د ګناو نه پاک دی دروغ ګناه دي اذهبوا الى غير يمين الله استاد وی وی موږ موږ کوی چې درې دروغ نو رستم شیخ وګوراغه وی نه نه نه دلته کذبات نه مراد توري دي نه چروي نه مراد کذبات دي په نتیجه دا وکړه تولیت نه مرادی یا دا وه چې دا رښتیا او خو تعبیر کې راوی په کذبات سره کړی دی اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسی چا ترشی وای کنه فیاتون موسی فیقولون یا موسی انت رسول الله فضلک الله برسالتی وبکلامی علی الناس انما بین المصراعین من مساری الجنه د جنتو درشل ته درشل اے دا یو لرګې نه بل لرګې چوکاټ وته وي د دې نه تر بل پوری دور پاتې لوي کما بین مکه او حجر لکه د مکی او د حجر تر میان سبحان الله وی کله دی او حوران کی د دمشق او د دې ترمنځ درې مرحلې دي لکه وی دوره فاصله وی او کما بین مکه او بصرا دوره فاصله وی لکه د مکه او د بصرا تر میز دا سبحان الله توجه وکړه توجه او زما امتیا نه پیدن نکوما او دروازه وچغار کئ الله دې موږ ته دراوري یاره ان شاء الله راوړي پکې سپری تاسو ورپېږل ورپېږل دې دې دنه په خلاف اولا کارونه مراد دي لکه هر دې اخلاص تو اخلاص تاسو هر سره تعالی معاف کړی پڑھیے گا یہ توجہ توجہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کور والا دا سارا رضی اللہ تعالی عنہ روان دی فرعون د مصر د بادشاہ لقب دی هغه عادت دا چې نو کرانو به نه جنې بوتلا چې به وي خور به سره وته نه وي کچې دا به ول چې دا د فضل نو بس ډیر سره کورواله کاو دا به بدکاری به سره کوله سارا چې روانه کړ ابراهيم اسلام الله ته دې سور بخفو هل تباغا سنش وکول ولري کې دا پیرا اوس کې دا لندن نوامه او خپل لوري ول ورکه حاضر رضی الله تعالی عنہ دای لوروا خو هغه وتوی چې د بل پکور کې نو قدا خدمت گزار او غلام ہے نو د دې پکور کې خدمت کوه در سیدانو دا د خو خلکو پکور دی ور کافرو او د خو خلکو خیال یې ساتو او ځان ته مسلمان وای د طلبه او د علماء لحاظ نه کوي دردې باندې شي درکې او ظلم زیاتې کا جرمدار او غیر جرمدار په ګړکی غني نه ا معلومه نه شي اني معلومه سارا رضی الله تعالی عنها چراله انده سره ده هو ته ودوي لاټین د غلط فکر او غلط پیښ شو لاټینو له چې کوم راځي هغه په داخل دي کني داخل ما تاسو ته نه ټاک نه وکړو دا چرمخکې په کوم داخل دي لکه دا هم چې کوم دي دام دغه عائشه رضی الله تعالی عنها بدیله مستقل دانګې ساتو مستقل لغ تا دی زدا خرج د پوسټ یو غل خوا دې شل ان چرمخکې وجلم دي او ډیر صاحب تیر شو تر اوسه نه ډکول لکه دې چې اوس ته زم تراغلي دې بل ګمان داسې کوم نه توجه تاراس وتوی رضی الله تعالی عنہ وی بیغه مشه شرک نه دي ابراهيم عليه السلام وتوی استاد اولاد کې الله د شکر ادا کوي چې دغه بچي به دې جوړي وړي کی موسی عليه السلام الله پیدا دې ورته واسو حاضر رضی الله تعالی عنہ ولا ورکلا خلق ته وي شپې شپه کوي یې سارا وته چې دا لري کوا نه اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام کاروان کړ اسماعیل مسره دې بچي او دې د مکی په خوا کې پرې خدلا نا نا نا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء دی یو مرکز بیت المقدس ته بل مرکز بیت الله دی الله دوه مرکزونه په اولاد د ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې آبادول نو بیت المقدس په اسحاق بیت المقدس په اسحاق عليه السلام د سارا رضی الله تعالی عنها ال تفاتش ولا او بیت الله په اسماعیل عليه الصلاه والسلام نو هغه ابراهيم عليه السلام دلته راوست الله مراکز چې دغه آبادول ربنا ليقيم الصلاه هغه واقعا ذکر کړي ابراهيم عليه السلام راوستو هاجر راوستلا یادی تازه پاتې کیږي حاضری من دیوالی من دی بوای او بو الله را وصل دی داغه په خپل باندې صحیح اسلام هغه دی ابراهيم عليه السلام چې چکر لته راته چکر به را لګاو اوس ګوره کته واقع تا راغله دی خزینه تپوس کړ دی ولای څه چللې یې سخت تکلیف څه نشته دا څه وته چې بوډا راغله او سلام یې وی کار لته وی اسماعیل علیه السلام وته چې دروشت درشل بدل کا دا خو ما پلارو اور ته څه بدلی وی سلام وکړه بل وادي وګړه څو وخت بیا ابراهیم علیه السلام راغله څنګه چې مسجد نه راي نه راي غوخي دیو دا وګړي اسکوي یو ته سلام ولا او ورته وایي چې وی تاسو چې نبی داسې کوي دې ته پر اسلام استعمال ته ولاو ته موږ شي چې ګرځي نه او دا احادیث چې دا راغلي څوک چې په دې خوشحالي کې ما ته څه کوډري دي لګا یا ته پیږي چې دا په دې کې دا غفله یا نه پاتې وایو سنا څه ګزارو اورې ته غټاوله په خوا دا غټه اورې کې د زمزم د وګړو پاسه پاغه او چې ځای دې ما چولې ته مکه ته یو مېل احد په مکه کې دا غرض کې څوک نو دا واقعي څوک نو ولې ته بیا ما اورو په کې نه وي ځکه هوري ته یې کړه الا من تکلنا یا ابراهیم ليس فيه ماء ولا زرع ولا انيس اغوي هغه به دا حق له برابر کا هغه به سر اوچت کی نو الله به هغه جنت ته بوزي دا خبره څنګه ده دا خو ما چې څنګه دی چې چا محمد نبی نو دا خو ټیک نه لګ یو سره غلا به کول چې غلا به کول نو اصلي راټینګ کو هیڅ نه محمد دی هغه پرې بل رضیا بل چاته وی دک څه سبیره باندې خوانه غفته دی وی غرق نشوی دا هغه محمد نه رانی صاحب کی با سل غواړي تش په محمد نوم باندې نشي خلاص دیغه چې مزدار ته کې برابر نه دی هو لګي اشکال حل شو اشکال حل شغا دا د خلکو درو خبره ده فقالت ذلك سبع مرات دا زیدا کار و زلو کو قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذلك سعي الناس بينهما دا سعیدا چې کم خلق د صفا او د مروه ترمن زکی دا دا کړیو چاس حاضری رضی اللہ تعالی عنہ کړیو نو ارسو بای کی بادشاہ د زمانه به کوي چې ودرې ګرځي وبو وجعلت تغرف الماء في سقايا لپې د کولې د وبونه په خپل مشکیده کې چولې وو یو کول غي جوش وو بعد ما تغرف پس دا نه چې دی بکلا چې نه غوپا دا کړه لپا دا کړه په روایت کې قدر ما تغرف سور بچی دی دا کول لکه دا کولا او قال لو لم يعني بإسلام قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل إسماعيل أمور دي الله رحمه دي لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرب من الماء فدي لك نوي لك لكانت زمزم عين معينة دا به اوس داسې چې نو چې په ټول ځمکه به ګرځېدا دا مطلب دی ها ټول ځمکه باندې به ګرځېدا په ټول دنیا باندې وکان البيت مرتفعا من الارض او دا بیت الله اوچت د زمکه نه کر رابیه لک زغ تاتی سیول چراوی اغیل را خړګای نو پتا خو ان یمین و ان شمالی اے الله باندې روح الاسلام په وخت کې کوم دغه راغلو دا طوفان نو دې پکې بیت الله په یو طرف بل طرف ګرځیدل راګرځیدل فکانت کذالک حتا مرت بهما تشکر ولګي ته کوله لګي